یوم الفرقان پاورز بلتون د حق او د باطل کې یوم التقل جمعان پاورز مها مخدو دا دو ډلو کې والله علی کل شیء قدیر الله دې پایو شبان قدرت والا اذا انتم کلا چوي تاسو بالعدوه الدنيا پاک ناري لري مدينه منوره تا وهم دا کافر بالعدوه القصوى پاک ناري لري د مدينه ورکبو قافله اسفلت ریدل لاندې منکم تاسو نه ولو تواتم کچرته وعده کړوي تاسو له یو بل سره لختلفتم فی المیعاد نو خلاف بکړو تاسو او په وعده کې په لوس کې یو بل سره ولكن ليقضي الله امرا لكن دې لپاره الله دا کار وکړي چې فیصله وکړي الله دې یو کار کانه مفعولا چې هغه کړی شوی په ځل کې یا هلکا دې لپاره چې هلاک کی هغه څوک چې هلاک شان بینتن پس دلیل نه و یحیا من حی عن بینتن او دې لپاره چې ژوند خوشاله ورکی هغه چاته چې هغه ژوند مل حاصل شاغتان بینتن پس دلیل نه ان الله چې ژوندې کې الله آسو چې ځان ژوندې کو پس د قران نه ان بجنتن پس د جهاد نه و ان الله لسميع عليم بشک الله دې خامخ اورې د دواره پوهه اذ يريكهم الله کلا چو بدل تا تا دا کافر الله فی منام خا خوب سا کې خلیلن لگا نفس الامر کې ډیرو اسې د ښکار کو ولو را قوم کو خودل وی تا تا الله دا کافر دې لفشلتم خامخا سشوی بو تاسو ولا تنازعتم او خامخا خلاف کړو تاسو فی الامر فکار دا امیر کی په جنگ کې او حتی خپل کارو کا ګنداز ما کار پړی دا ولكن الله سلم علیکن الله بچ کړی د جنگ نه په خپل منځ کې نو لګول هم بیګا انه بشکد الله علیم فوز بذات الصدور فراز نسلو باندې الله خو پویږي ها وای یریکم هم کلا چو خدل تاسو الله دا کافر کله خدل تاسو ته اذن تقیتم کلا چې مخامخ شو تاسو د کافر سره فی اعینکم پستر کو تاسو کی قلیلا لګو ويقللكم او لګ اخکار کړی تاسو فی عیونهم پسترګو دې کافرو کې یقضی الله دې لپاره چې فیصله وکړي الله دا کار کان مفولا چې هغه کړی شوی په ازل کې و ال الله ترجع الامور او خاص الله ته واپس کېدل کارونو یا ایه الذین آمنوا مؤمنان اذا لقیتم کلا چې مخامخ تاسو دې ولر د کفارو سره فسبتو فسبتو کلک شي ذکر الله آیات کې الله لرا کثیرن ډیر لعلکم تفلحون خامخا شی به تاسو کامیاب واطیع الله تابعداریو کې دا الله او رسول او پیغمبر دا الله ولا تنازعوا او خلاف مکوئ د یو بل سره فتفشلوا نصص بشي وتذهب ريحكم لعل بشي طاقت تاسو او تاسو هوا بدل لاړ شي طاقت بدل لاړ شي چې بغیر وتذهب علی حکم لا بشی حواس تاسو اسی حواس را حواشی وصبرو صبر وکي ان الله ما صابرین بشک الله سره صبر نا کنه ولا تکونو مکه کې تاسو کلذینا پشان تدا کسانو وګو چا شي کولاو کنه مکه کې تاسو کله دینه په شان دا کسانو خرجو چوت د من دیارین د خپل کورونه با تورن په تکبر سرا ور ا ان او د پر ځان خود خلقو ته ويسدونا او بندي خلق د الله د کتاب د الله د دیننا والله والله پاکار یا ملو چې کوي د محیط هاته کوونکې نه کسانو واپس شاله عاقبه په دواړو پوند خپل باندې او وی انی بری او منکم بشک ز جدا او بیزار ایم استاسونا انی بشک ز ارامین ما اغا عذاب لا ترون چې تاسو نه ویني انی بشک ز خاف الله یریکم د الله نه والله الله شدید العقاب سخت عذاب ولري واذ یقول المنافقون یاد کشو وای منافقان وا کسان چې دای په نو کې مرض مرض وغرها اولای دینهم دوک کړی دی مسلمانانو لپاره دینهم دین د دی او مې يتوکل وا چا چې ځان وسپاره الله فالله فإن الله بشک الله عزیز حکیم زور او حکمت والا دی ولو ترى کچر د امینه ته کلا چې فاقیا کسان را چې کفر کړي الملائکه فرشتي یذبون جوهم نو وحی و مخونه دا غي واز بار او مو شاکان دا غي ګونی شو سکه عذاب سوزون کې ذالک دا ذک بول عذاب بما په سبب دا مجھے بخری کې دې دې کوم لا سنو تاسو وان الله بشک الله له سن دې بظلام للعبید زیاتې کوونکې په اچا کدا به آل فرعون حال د دې مکه والو په شان د حالت د فرعونانو یو دا کسانو چې مخکې د دیو کفرو چې کفر کړي بیا آیات الله پایتون د الله نون و غیر الله بذنوبهم پس وب ګناهونو دا ان الله بشک الله قوی قوی دې سخت عذاب ولره ذالک دا دې لپاره به ان الله بشک الله لم یکن دې مغیر بدلون کې نعمت یو نعمت لرا انعمها چې کړې دا نعمت علا قوم په یو قوم باندې حتا تر دې یغیرو چې بدل کې ما احکام به انفسهم چې لازمو په نفسونو دا غي ان الله بشک الله اوریدل والا علیم پوهه کدا ابي آل فرعون حال د په شان د حالت فرعونانو دی فعذاب کدا کسانو من قبل چې مخکې د دینو دروغ ویلو بی آیات ربهم پاتونو د خپل رب فاهلکناهم نو هلاک من هغه لرا بی ذنوبهم په سبب د ګناهونو دا غي باندې واغرقنا الذين او اغرقنا آل فرعون او ډوب کړم فرعونان وکلن طول کانو ظالمان نو ارتاو کته دیتا واده لرا علا سوا چې شي تاسو برابر فم بز ارتاو کا الیهم دیتا علا سوا ان فم بز ارزاو کا دی لرا واده علا سوا چې شي تاسو برابر په مقصد صورت باندې ان الله بشک الله لا يحب الخائن من کید خیانت ګورو سرا ولا سبن الذين كفروا ګمان نه کیا کسان چې کفر کړي سبقو چې بچ بچ دې زمنګنا نشي بچ کړي نو بشک دې لا یو جزو ان دې نشي خلاص دې نشي ما عاجز کوله واعدوا لهم تیارې کوي تیارې او کوي دلرا دې کافرو لپاره مستطاعتم ثم طاقت رسیږي تاسو من قوت د طاقت د مټونه امر ربات الخير تلو دا سنونا ترهبونا چې يروي تاسو فاغ عدو والله دشمن د الله او عدو کوم دشمن تاسو واخر نور کسان من دون سوا دینا لا تعلمونهم چې نه پیژنې تاسو هغه لرا الله يعلمهم الله پیژنې هغه لرا وما تنفقوا من شيء واغا چې خرج کوي تاسو جنا فی سبیل الله فل ارض الله کن یو فیلیکم پورا بدل کړی شي تاسو ته ور داغي وان تم لا تظلمون کو تاسو به ذاته ونه کړی شي وان جنحو للسلم او کدی مایل شو للسلم صلح تا فجنا تم مایل شلها صلح تا وتوکل ځان وسپاره په الله باندې انه هو السمیع العلیم بشک دا الله دې اوریدلو والا پویا لو انفقتا کتا خرج کړي وي دا سوچ په ځمکه کې جميعا ټول ما الفت من بن واچو دي تاسو ما بین جوړو دا کی ولکن الله الف بینهم لیکن الله من واچو لا د خلق المتمنز په سبب د دین باندې انه بشکل الله چې دې عزیز زور اور دې حکیم حکمت والا دې یا ایه النبی او پیغمبر حسبک الله کافی تعالی الله فایکم منکم نو که چرته وی تاسو نسل کسان صابرتون صبرناک یغلبو چې ضروري ګوا میاتین په 200 کسان و یکم منکم الفن او که چرته وی تاسو نه زر کسان یغلبو چې ضروري ګوا الفین باذن الله او 200 کسانو په حکم د الله والله ولا يريد الاخره غالي اخرت لرا والله عزيز الله زور او حکمت والا دی لولا کتاب من الله کچرته نوې کتاب د طرف د الله نه پروا والی کنوې حکم د الله د طرف نه پروا والی د غنایمو سبقات تیر شوه ولمسکم نو خامخا رسیدلې به تاسو ته فيما په اعمال په فدیه کې اخستم چې واغس تاسو عذاب عظیم عذاب لوی فکلو غری دا سنا غنمتم چې حاصل ک تاسو د کافر نس شي حلال او پاک او یریګ د الله نه بشک الله دې بخشش کوونکی مهربان یا ایها النبی او پیغمبر قلوا یا چاته فل ایدیکم چې پلاسونو تاسو کې مې اسرار خیلیانو نه یعلم الله کپته وی الله تا فی قلوبکم چې تاسو پرونو کې خیرن خلوص ته ان یوتکم نو در به تاسو ته غره مما دا معنا او قضا چا غسه شی منکم تاسو نه ویا فلکم بخنه بو کې تاسو ته والله غفور رحیم الله دې بخشش کوونکی مهربان و ان یریدو او که چرته غواړي د خیانت کول تا سره پیغمبره نو فقط خان الله من قبل تاسو دې خیانت کړو په خوا په بدر کې فام کړه منهم نو طاقت درک تعالی په دای پاغي باندې والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا ان الذين امنوا بشکا کسان چې مان زور هجرت او کو جهاد او کو به اموالهم په لګولو مالو په کړهو خپل ځانو په لار الله کې والذین واکسان او او چې زه ورکو ونسلو امدادی وکو اولائک نو دا کسان باسهم بازر دی اولیاء او بازن دوستان دا بازو دی والذین واکسان ها منو چې مان وروړو ولم یهاجرو او هجرت نه کړي مالکم نشره تاسو رمن ولایتهم د قرابت د دینا من شین سشه حتا تر دې چې هجرت وکړي و ان استنصروکم فی الدین او کړي طلب د امدادو کې تاسو نه په دین په دین کې نو فعلیکم النصر دا زم ده پتا سبحان امداد دا غي الا علی قوم مگر پا قوم باندې چې په مین تاسو کې ما بین دای کې میثاقون وادوی والله بما تعملون بصیر الله پاکا چې کوي تاسو دې دونکو بدل بدل کی والذین واکسان امنو چې مان وروړ من بعد پس دینا وهاجر هجرت او کو جادو جهاد او کما کوم سره تاسونا اولای کنو دا کسان من کوم تاسو ندی او خوندان د خپل ولای بعض هم بعض دی او لا به بعضن بعض دی دوستان د بعض فی کتاب الله په علم د الله کې په حکم د الله ان الله بشک الله بكل شیء علیم پایو چې دی پویا واذان من الله او اعلان دې طرف د الله نه او د پیغمبر د الله نه ال الناس خلق تا یوم الحج الاکبر پر ورځ حج اکبر کې ان الله بشک الله بری ان جدا دې من المشرکین د مشرکینونه او رسول او پیغمبر د الله هم جدا دې مشرکینونه پاین تبتم کتبو با سیتا سنو په هو خیر لکم دا توبه وکړه غره دي تاسو د پاره وین تولې کوو دې تاسو نو فعلم پوجن لكم بشکا تاسو چې غیر موجود الله نه کمزوري کون کی الله لرا وبشر الذين كفروا زیر ورکا کسانو ته کفرو چې کفر کړي بیا عذاب الیم په عذاب دردناک الا الذين اتم مگرا کسان چې لوز کړي تاسو د مشرکین سره ثم لم ينقصوكم شيئا بیا یې کمې نه کړې تاسو سره شي ان سچیز نه په دې وعده کې ولم یظاهروا علیکم احدن او خلاف نه دی کړی امداد نه دی کړی ولم یزال امداد نه دی کړی علیکم په خلاف سازو کې حدن دی چا سره فاتمون پورا کوي تاسو له ما غیتا عهدهم وعده دا الی مدتهم تر موده دا پورې ان الله بشک الله من کید متقیان السلام فاذا سلخ الاشهر الحرم کله چې تیری شي میاشت عزت او نفقت المشرکین نو وجه مشرکین لراکم دې کې چې مونږ تاسو غیر را وخذوهم ان سیدل را واسروهم بن کیدل را وخذو لهم كل مرصد او کینی اغیتا په هر یو بندرګاه کې کل مرصد په هر یو درکه درکه یې پاین تابو نو کدوې توبه وکړو قام صلات او دې پابندي وکړه د مانځو واتو زکات او ورکه زکات په خلو سبي مخالکه هغه تلار دا ان الله بشک الله غفور رحیم بخشش کوونکی مهربان وان احد من المشرکین استجارک که چرته یو تند مشرکین نه پناه غواړي استاد فاجر هو پیغمبر هغه د پناه ورکه حتی تر دې اسمع چې واوري کلام الله دا الله کتاب ثم ابلغه بیا ورسوا غره را مأمنه زید امن داغتا دا دی وجنا بشک دا یو قوم دی لا علمون چې نه پويږي کیف یکون المشرکین اسلام کې بشید پاره د مشرکین واحد لوز عند الله فنزد الله وعند رسوله او په نس د پیغمبر د الله الا الذين مگر کسان عاهدتم چروس کړي تاسو عند المسجد الحرام دا غي سرا په نس د مسجد حرام باندې فمستقامون سو پوری چې کلک وی دی لکم تاسو ته په دې لوز کې فاستقیمو تاسو کلک شي له هغه دا هغه دوه ډلې بنو کنانه او بنو زمره لوز شوی ان الله بشک الله يحب المتقين من کید متقیان پرزګارانو سره کیفا سرنګي به شي د پاره د مشرکین او یظهرو ک چرته غالب شوی علیکم پتا سبانه لا يرقبو فیکم انتظار نه کوي فیکم په پاره تاسو کې الا د خپل ولای ولازم او نه د لوز ولازم او نه د قسم اشترو غره کده بیا آیات الله پایتونو د الله سمن قلیل دا دنیا لگا فسدو نو بن شو ان سبیلی دلار د الله نه انه بشک د ایسا ډیر بد دی چې د کوم عمل کوي لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه انتظار نه کیدی په بار د یو مؤمن کې الا د خپل ولی ولا ذمه نو د لوز د قسم واولائک او دا کسان هم المعتدون دا د جاته کوونکی د هر شرینا فإن کتاب نو کو دې توبه وکړه واقام الصلاه اور او ادای ک منزل را واتو زکات اور ک زکات فاخوانکم فی دین لورونه تاسو دې په دین کې ونفصل آیات اواز کوم دلایل لقوم یعلمون دا چې قوم د پاره چې پويږي وان کسو کومات کړي ایمان هم لوزونه خپل من بعد عادم پس واد خپل نو توانو فی دینکم توانو لګاو په دین تاسو کې فقاتلون وجن ائمه تر کفر مشران د کفر انهم بشکری چې لا ایمان شته لوز وعده دی لرا لعلهم ينتو خامخاجری منشي الا تقاتلون ول جنگ کوي تاسو دا سقوم سره نکسو چاغي مکړي ایمانهم لوزون خپل وهمو قص کړي به اخراج رسول په خپل د پیغمبر باندې او هم دوی بدو کوم شروع کړي پتا سو اول مره باول ځل باندې او خپل سره اتخشونهم ايرګه تاسو دا غنا فالله والله حق دې لایق دې تاسو یې دا غنا ان کنتم مؤمنین کې تاسو یقین کوونکی قاتلوهم جنگ کوي دې کافر سره يعذبهم الله نو سزا ورکړي دې الله به دې کوم پلا سنستا سبحان و يخزهم رسوا بکړي دې ویان سرکم امداد بو کی استاد علیم په خلاف دا غي و یشفی یخی به کی سینه قوم من قوم مومنانو ويذب او البول بزي غيظ قلوبهم غصه زړونو دا غینا ويتوب الله على ما يشاء او مهرباني کې الله پاچا چې خوږي والله عليم حکيم الله دې په حکمت والا والله خبير بما تعملون الله خبر دې پاکار چې تاسو کوي الله بار کار باندې خبر دې چې تاسو کوي ما کان للمشرکین ندی مناسب د پاره د مشرکین ایعملو چې جوړ کی مساجد الله جمعتون د الله شاهدین په داسې حال کې چې اقرار کوونکی گواہی کوونکی دی اعلان حسین په خپل ځان باندې اجعلتما ګرځوي تاسو صفات الحاجبون کول حاجانو ته امارت المسجد الحرام او جوړول د مسجد الحرام په شان دا چا چې مان ورو بالله فلا او یوم الاخر په ورځ ظاهر وجاهد او جهاد کې په سبیل الله فلا د الله کې لا یستوون دی برابر دی عند الله فضل الله والله لا لا یادر قوم ظالمین توفیق او قوم ظالمانو ته الذين كسانا منو جمان رو رو هاجروا هجرت او کو جادو جادو الله په لار د الله کې به اموالهم په لګولو د مالونو وان فوجهم په کړه او خپل ځانونو اعظمو دا لویا درجه ده عند الله په نزد الله او اولائک او دا کسان هم الفائزون دا د کامیابونه یبشرهم ربهم زیر بور کی دی تعرف درې به رحمت په مهربانتیا منه او طرف خپلنا ورزوان پر ځامنتیا سره وجناتن په جنتونو لهم دې رفیع په دې کې به نعیم مقیم نیمتون همیشه همیشه وی فیا پای کې بدن همیشه ان الله بشک الله عنده دسرا اجر رجیم اجر لوی یا ایه الذین آمنوا مؤمنان لا تتخذوا اباءکم منی زی پلاران تاسو وای خوان کومرونو تاسو او یا په دوسری نستحب الکفر الایمان که خوخ کده عمل د کفر په ایمان باندې و مې تولهم او سو چواول د دې دوستۍ دا منکم تاسو نه نو فولای کنو دا کسان هم ظالمون دا ظالمان ومساکن او غزینا ترزونا چې خو خوي تاسو غیر احب دا ډیر خوخوي الیکم تاسو ته من الله د الله د طرفنا ورسول او د پیغمبر د الله نه د الله د تدا الله نه او د پیغمبر د الله نه او د جهاد نه پر ارض الله کې فتربصون انتظار کوي تاسو حتا تدیاتی الله به امر چراتو چې الله په خپل حکم باندې وخپل عذاب الله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفيق نور کوي قوم فاسقان ته لقد نصركم الله فتاكي امداد کړي تاسو الله في مواطن کثيرن پاغزينو ډيرو کې ويوم حنين نو پورز د حنين کې اذ اعجبتكم کلا چې تعجب کې ورزو تاسو را کسبتكم ډير واجب تاسو ولم تونی انکم لری نکس تاسو نه شیان څه شړی واری وزواقت علیکم الارض او تنگ شو په تاسو باندې زمکه بما رحب صد فراخینا ثم ولیتم بیا وګرځیدې تاسو مدبرین شاکون کی ثم انزل الله بیا راولګ الله سکینه او اطمینان قل علی رسول پیغمبر قل باندې په مؤمنانو وانزل او راولګ لخر لم تروها چې تاسو هغه لخر لړه وعذب الذين كفروا سزا ورکا کسانو ته چې کفر کوي او ذالک جزاء الكافرين او دا د سزا د کافرانو ثم يتوب الله بیا مې ربانی کې الله پس دینا لامن پاچا شاو چوغه شو الله غفور رحیم الله دې بخشش کوونکی مهربان ان الله بشک الله علیم پوه دی حکمت والا دی قاتل الذين جنگ کوي دا کسانو سره لا یمنون چې مان درو بالله فلا ولا باليوم الاخر نه پوره ذاخر ولا يحرمون دین حرام یا حرم الله چې حرام کړی دی الله او رسول پیغمبر دا الله ولا یدینون دی دین کې دین پورا من الذين دا کسانو تل کتابه چول کړی شو کتاب حتا تر دې یو تل جزیا چې ادا کې دې ټیکس لرا او هم صاغرون ان یدن په خپل لاس هم صاغرون او دې ذلیلا دا د هغه ذلت اشاره شو وقالت اليهود ويهود عزير بن الله حضرت عزير عليه السلام زوی نائب الله دی وقالت النصارى وای نصارى المسيح ابن الله حضرت عيسى عليه السلام نائب الله دی ذالک قولهم دا وینا د دای دا په افواهم په خپل خلو باندې یظاهرون قول الذين كفروا مشابهت کړي د وینا دا کسانو سره چې کفر کړي من قبل په خوا تبادګي د الله کم خوا دی والولې شو ونی ول د احبار خپل علما او پیران خپل خدای ته به د الله نه او نو د حضرت مسیح د مریم و ما امرو الا ليعبدوا او حکم نو شوی دیتا مگر دې لپاره چې د عبادت کې د مدرګار کیو نشته بل حاجت پوره کول شاګل سو نشته بل حاجت پوره کول والا دې الله نه سبحان او پاک دې الله دا سنا چې دې شریکان کوي دا الله سره یریدون او غالي دې ایو په جمله کې دا الله رڼا رڼا د الله کتاب باندې اوس هم د الله کتابه باندې دې په بندو خدا باندې کوا د الله کتاب سره شي جوړل نو د الله د الله کتاب په افوایم په خپل خلو باندې ویا بانکار کړي انکار کوي الله دا سنا الا یتم نوره مگر انکار نه کوي د پوره کولو درنه ها او پورا پورا مکروه کراهت کې راځي ويا اب الله انکار کې الله دا سنا الا یتم نور مگر انکار نه کوي د پورا ټول درنا نه ولو کرہ الکافرون اگر کبدی کنی کافران هو الذی الله ذات اصل چرا لګل رسول او پیغمبر خپل بالهدى په توحید باندې ودین الحق هدى توحید پیدا او په دین مضبوطی را لګلو د سره پاره پیغمبر را لګلو لیظهره د پاره چې غالب کې دی دین اسلام لرا علی دینی په دینونو ټول باندې په اعتبار دلیل ننم دین اسلام په ټول ادیان باندې اوچته ولو کرہ المشرکون اگر کبدی غنی مشرکان یا ایه الذین آمنو مومنانو ان کثیرا من الاحبار یقینا دیر دنا مولیانو نا ول رهبان او دنا کار پیرانو نا لا یاکلون خامخا خوري مالونه د خلکو بل باطل په باطل طریقو باندې او ويسدونا د رشوت په طریقه نظر نیاز په طریقه په غلطه طریقه ويسدونا ان وګوره خلک پیران ته سجدي کوي په هغه طریقه نظر نیاز هغه پونو مور کوي ويسدونا ان سبیل الله او دوی منکه به خلک د الله دی کتاب د الله د دین نه والذین کسان یکنزون الذهب چې جمع کوي سره ول فضه او سپینزر ولا ينفقونها او نه خرج کوي د لرا فی سبیل الله فلا د الله کې د الله په دین کې نن سره سپین جمع کوي نه خرج کوي فبشرهم بعذاب الیم نذیر ورک الله وي د ته په عذاب درناک باندې یوم فاور یحما چې ګرمولې بشي علیها داسره سپین فی نار جهنم پور د جهنم کې سیزی اړخ بول سیزی تندی بول سیزی او ویلې بشیر هاذا دا هغه مال دی کنزتم چې خزانه کړو تاسو له انفسکم د پاره د خپل نفسونو د بچاو چې ما مال بچ کړي نن خلک مال جمع کوي په دین روپې نه لګي دا یو ټوټي خراب شوی نو ځامن ګټي یو ټوټي خراب اره راځي کولای پری ومنډه وي وبېږي ها زموږ طالبان تیار دولاري بزاغه سر بندې فذوقوا ما كنتم تكنزون او موږ ټکو وخت می سره سوال جواب کړ یو پیره مورې ګ بیا موږ راځو فذوقوا ما كنتم تكنزون الله وای اوسکه هغه مال چې تاسو خزانه کړو دنیا کې د خپل ځان د بچاو لپاره ان عدت الشهور بشکشمیر د میاشتو عند الله پنځ الله اسنا عشر شهرن دولس میاشتې په کتاب الله په لیک د الله کې دولس مهینې دی بارا خدا د کوم وخت الله پیدا کړی دی یوم خلق السماوات دا وخت نه چې پیدا کړی الله اسمان نو زمکه منا باز دې میاشتونه اربع تن حرم سرور د حرم سرور میاشت په دې کې د حرمت دی پای کې جنګ منو رجب ذیقیدا ذلحجه او محرم فذالک الدین القیم دا غد دین مخوز دی کې جنگ روا دی خدای کافر سره دا هوا وخت نړو دا تحریم د سلورم یاشتو دا غد دین مضبوط فلا تظلمو جاته مکوې په دې میاشتو کې په خپل ځان نو باندې په خپل مرګ جنگ کوي وقاتل مشرکین او نه مشرکان کافتن پورا الله ټول مشرکان وجنه کما یقاتلونکم کافا لکه څنګه چې وجنی تاسو لره پورا علمو پوشی ان الله بشک الله مع المتقین کافر نه ګول چې دا امیر کوم لاله ټول لرا بغی نو مؤمن بم دا نه ګوري چې دا د يهودو د کفارو مشران کې کشران دي ټول به ختمي والمو پوجي ان الله مع المتقين بشک الله سره د متقين نه یعنی معیت خاصه را خلق سره چې خاص الله نه یریږي انما النسیو بشک رستواله د میاشتو تاخير د میاشتو زیادتون د خپل مقام نه دا زیاتې دی فل کفر په کار د کفر کې څنګه د سلور میاشتو کې به وي جنگ وکو او محرم ذل حجا او په نور کې به سلور کې بیا جنگ نکو خیر دی یادې میاش کې با د رمضان په مهینه کې با روجي اونې سو زکه ډیره روجي به نه نیسو ځکه په ګرمه کې را او په جمی کې به خیر لک سیواواله وکړو د دیر شپه په ځای پنځه کم سلوي وکړو په جمی کې روجي اساني دا تاخير او تقدیم به ځان نه کاو يهودو انما النسيو بشکا رستواله په تاخير په ورستو والي د میاشتو کې د خپل مقام دا جاته دی په کفر په کار د کفر کې یذل به الذين خطا کړی شوی په دې باندې هغه کسان چې کفر کړي الله په دې بخانی مله گمراه کړو چې دا کار نه وکول ويحلونه عاما حلال دې لرا عاما یو کال ويحرمونه عاما او حرام دې لرا بل کال وسکه لپاره کې جنگ کو د سلوړو میاشتو کې ځکه وسکه لوړو جوونو خیر دی په جمی کې او د دې په وځو بیا پور کې روزي نه نیسو بیا ويحرمون عاما حرام دي لره یو کال لکه خلکو الکه مونږ وړي کې څوک مونږونه کوي او چې جمع شي جمع کې څوک مونږونه کوي یخنی دا ويحرمونه حرام دي لره عاما یو کال لیواتو د لپاره چې موافقت راولي د شمیر داغه میاشتو حرم الله چې حرام کړی الله و نفس سلو میاشت جنگ پای کې منع دینو او یحلون حلال هغه چې حرام کړی الله زوین لهم سوء اعمالهم خیسته کړی شوی دی دا بد اعمال داغي والله ولا لا یاد القوم الکافرین توفیق نو کې قوم کافرانو ته دین د منافقینو بیان شروع کړي یا ایه الذین آمنو مومنان مالکم سری تاسو لرا اذا قیل کله چې ویل شي لکم تاسو ته انفروز غلې لار شي د الله په دین کې اوځي نو اساقلتم ال الندران شي تاسو زمون کې تا الک لار شه ار سپریز د الله دین پسې جهاد وکا ها مهنت وکا علم زده کا علم خور کا نو د درانه شي زمون کې تا اوس ګان نه یو ارزی تما خوشاله شوی تاسو الله وی بالحیات دنیا په جون د دنیا دا ثواب د اخرت نه او ما متاع الحیات دنیا فی الاخره الله ک بانګ بو تو شي او ما زره برازي دکان کې بناسي کاروبار کې بلګیا نو چې کو دا بانګ چاته وشو سن دې جون د دنیا په بدل د اخر الله وی الا قلیل مگر لګ الا تنفیر يعذبکم عذاب نلیما والله على كل شيء قدير الله پایو شی قدرت والا الا تنصرو کتا سو امدادونو کړه پیغمبر الله و اسباق نشتا فقد نصره الله تاکي امداد کړه پیغمبر الله کله امداد کړو اذ اخرجه الذين کله چې او کو نبی عليه السلام را کسانو کفرو چې کفر کړو د مکینا ثانیسنین دویم دونه یو ابوبکر یو حضرتو اذ هما کله چې دا دواړه فل غار په غار کې غار نه مراد غار حرا کې غار ثور کې اذ یقول یا کچوی نبی دې سلام له صاحب خپل ملګری تا لا تحزن مخفه کېګا ځکه ابوبکر د کافرو د پندې ولې دي غار کې چې سره ناسي د بار کسان ښکاری وې حضرت دادره پس کافر را نبی دې سلام وې مخفه کېګا ان الله بشک الله معنا من سره دې الله من سره موجود دې کنه ولې خفه کېږي فانزل الله نور اولې ګلا سکینه ته دا سکلک اعتماد والو کافر ګوري اې دې دې کافر دې او دا سه کافران چې د نبی رسول الله د صحابه دوینو تګیو او نبی علیہ السلام خو مطمئن دی ویس پروان انشاء الله زمون سره موجود دی فانزل الله نور اورګ الله اطمینان خپل پیغمبر خپل باندې و ایدو او مضبوطی کاغلا بجنود پاغ لخکرو چې ندی د تاسو هغه لرا کونتره راولې کړه جاله جوړ کړه هغه جولاګي وجعل کلمت الذين كفروا سفلا او ګردولا کلمه دا کسانو چې کفر کوي او سفلا لاندې وکلمت الله العليا او کلمه دا الله د اوچتا والله عزيز حكيم الله دې زور او حکمت والا کسپک یې بغیر د اسلحې نو سقالن کده اسلحې سره وجاهدو جهاد وکي به اموالکم په لګولو د مالونو تاسو ان پسکم پکړاو د خپل ځانونو فی سبیل الله پلار الله کې ذالکم خیر لکم دا غوړ د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ لا یستاذنون کلذین اجازه نو غاری پیغمبر استانا کسان په وخت امتحان کې یؤمنون چې ایمان نوري بالله په الله او پر ورځ اخر ایو جاهدو د جهاد کولنا به اموالهم په لګولو د مالونو خپلوان په سهم پکړاو د خپل ځانونو والله والله علیم په دې بالمتقین په پرېزګارانو باندې اول خدا منافقان زین د دین د پاره کله چې نو شر فساد د سیوا کوي ولا اوزعوا خلالکم خامخا کدی دی په من تاسو کې شغلې لرا شغلی بم کوي یبغونکم الفتنه لټای په تاسو کې فتنه شرک لرا وفيكم پتاسو کې سمعون جاسوسان دي لهم دیلرا والله ولا عليم پوهه بالظالمين په ظالمانو باندې لقد بتغول فتنه تاکه دې لټولې وا فتنه لرا شرک لرا من قبل پوخا تبوک نه وقلبو پیغمبر انتظار کې دې لکه استاد پارا الامور ذو حوادثو حتا تر دې جاء الحق چراغ حق وان تصبك او کول سیږي تا ته مصیبت مصیبت نو یقول وای دې قد خزنا امرنا تاکید عمل کړو منګه امرنا په خپل رائے من قبل پخوا وای تولوا او لدی وهم فرحون او دې خوشاله وای پیغمبر علی یصيبنا شرو بن رسیږي منګه الا ما كتب الله لنا مگر هغه چې مقرر کړی الله منګه پاره وما منعهم الذي منکر دي خلق لرا ان تقبلا چې قبول کړي شي منهم د دین نفقاتهم خیرات نه دا خرچه دا الا مگر دې خبره منکر انهم بشک دې چې دې کفرو کفر کړي بالله په الله او به رسول او پیغمبر د الله ولا آیاتون الصلاۃ او دین راځي د دین کارتا مونږه الا وهم مگر وی دې کو سالا سس پست ولا ينفقون نخص کوي دي الا وهم کارون مگر وي دي بدګنګي فلا تعجب کا پیغمبر تعجب کو نو غرزه تعالی را دي مالونه ولا اولادهم نو اولاد دي انما يريد الله بشک غالي الله ليعذبهم چې سزا ورګي دي تعالی بها فد مال سرا فی الحیات دنیا په جند دنیا کې وتزعقان فسوم ابوزي ساهونه دای وهم کافرون او بدین کار کوونکی ولو انهم کشری یقینا دی رزو خوشاله شوی ما پاغه مال آتاهم الله شور کړی دی الله ورسول او پیغمبر د الله د مال غنیمت نه الله ولور کوي د خپل فضل نه او پیغمبر ور کوي د مال غنیمت نه یا پیغمبر وی شي وغوای دی حسبون الله کافی دی منگ لر اللہ سیؤتین الله زرد چرا بکی الله منگ دا من فضی دی خپل فضلنا چې میلان شوی دی دا غي زړونه میلان دی راغب دی د دې زړونه د دین د پاره وفر رقاب اپازاد ول سټون کې ول غارمین او قرضدار او تا وفي سبیل الله په الارض الله کې ومن سبیل او مسافر او تور کې فریضه من الله دا مقرر تیار طرف د الله نه والله ولی من حکیم الله دې په حکمت والا ومنهم الذين بعض لدينا کسان يؤذون النبي چې تکلیف ورسخه پیغمبر ته او وايي هو اذن دا نبی عليه السلام اوریدونکو دار خبره وایا پیغمبر وایا پیغمبر اذنو اوریدونکو د خو خبرو پیغمبر تاسو ایمان وروړي په الله ويؤمن للمؤمنين او تصدیق په خبره د مؤمنانو او رحمت دې د پاره دا کسانو چې مان وروړي منکم تاسو نه په خلوص وا کسان چې تکلیف رسې پیغمبر د الله تا لهم خاص دا غي د پاره عذاب الندیم عذاب دې درناک یحلفون دې قسمونه خو بالله په الله لكم تاسو تعالی يرزقكم دې لپاره چې خوشاله به کی تاسو لره يحذر المنافقون يريق منافقان ان تنزل عليهم چې بیان بکړي شي په دې باندې یو صورت تنبهم چې خبره باغ صورت دی لره پاسو فی قلوبهم دې پړونو کې دي والله وا پیغمبر استاذ او ټوکی کوي تاسو ان الله بشک الله مخرج خکار کون کې دا منافقت تحذرون چې تاسو ته یریږي لا تا تزرو عذر ما پیش کوي تاسو قد کفرتم تاخیر کفر کړي تاسو بیا د ایمانکم پس د ایمان تاسو نه ان عفوان طائفه منکم کچرته منګه معافي وکړو د یوې سي د ګنا تاسو نه نو عذاب طائفه نو سزا به ورکوم په بلې سي د ګنا بشک دی دی مجرمان نسو الله ير کړي دی الله لرا احکام دا الله ير کړي فنسيهم نو پر خدای الله دی په عذاب کې ان المنافقین بشک منافقان چې دي هم الفاسقون دا د ماته اون کې د حکمونو د الله وعد الله المنافقین وعده کړی الله منافقانو سره او المنافقات منافقانو خو سره والکفار او د کفار سره د سوا دی اوسه کړي او د ور د جهنم هغه په خپل سو دنیا کې فائدې حاصل کړي نو پس تم تاسو تاسو فائدہ واخلې به خلاقکم په خپل سو باندې کما استم تعال الذين من قبلكم لك څنګه چې فائدہ غسه وا کسانو چې مخکې تاسو نو به خلاقهم په برخ خپل سره وخذتم او دن کېږي تاسو کلذي په شان دا کسانو خاصو چاغي دن شو په واغلو ذلیم سختی کو پاغه باندې و ما واهم جهنم چې دا دې جهنم وبئس المسیر او ډیر بد زیاده دا ګرځیدو د جهندا جهنم یحلفونا وبئس المسیر او ډیر بد زیاده د ګرځیدو دا جهنم یحلفونا قسمونه رضا منافقان بالله فلا ما قالو چې دین و ویل کلمه د کفر وقال قد فتاقی قالو د ویل وا کلمه الکفر کلمه د کفر وکفرو کفر کړي بعد اسلامهم پس اسلام خپلنا وه مو قص کړي بما پا وسلم ينالو چې دای اون رسید خپل مقصد ته پای کې وما نقمو الا ان اغناهم الله او دوی بد نه غنلې اے مؤمنان نو مگر دا چې مال درکړي دی لر الله او رسول او پیغمبر دا الله من فضله د خپل فضل نه وای توبونو کو دې توبو باسي نو شی بدا غره لهم دی لر او ایت ولو کو اولیدای يعذبهم الله سزا بور کی دل الله سزا دناک دنیا او آخرت کی وما لهم فی الارض من ولی ولا نصير نبوی دل را پزمک کی سوق دو سو نو سوق امدادی ومنهم بعض لدین منا او سود عهد الله چوا دې کړی دا الله سره لا ان اتانا کرا کتا مونږ ته د قل فزلنا لنا صدقنا نو خامخ مونږ به خیرات وکو پدې مال کې او خامخ شوب مونږه من الصالحین د نیکانو نه پاس اخلف الله چې د خلاف کړي د الله ما وعدو هغه چې د وعده کړي دا غي د الله سره او بما كانوا يكذبون په سبب دا چې د دروغ وي دروغ کوي علم يعلمو ولدین پوی ان الله چې بشک الله يعلم پوی سرهم په پټو رازونو دا غي بنجوام په جرګو دا غي وان الله بشک الله علام الغيوب په پټو سيزونو باندې استغفر لهم بخنه غواړي کته بخنه غواړي دي منافقان له پیغمبر لا تستغفر لهم او کو بخنه غواړي دی لرا کته بخنه غواړي دی لرا 70 مرضتن او یا کرته فلی یغفر الله چر بخنه نه کوي الله دیتا ذالک دا دی وجنا بانهم بشک دی کفرو کفر کړي بالله تعالی او رسول پیغمبر د الله والله ولا لا يهد القوم الفاسقين توفيق نور کوي قوم فاسقان او تا فرح المخلفون خوشاله شویا کسان چې رستو پات کړی شوی د دین نه به مقادم په ناس تخپلا خلاف رسول الله رسول پیغمبر ذا الله نه وکره بد ګڼل ایو جاهدو باموالهم چې جهاد کې په لګولو د مالونو او انفسهم په کلا او خپل ځانو په سبیل الله په لار د الله کې وقالو وعد لا تنفروا مزه تاسو په الحر په ګرمۍ کې وایا نار جهنم اور د جهنم شد ډېر سخت دی حرن په ګرمۍ لو کانو یفقون کاش کړي پوي فقعدو نو کینې مع الخالفین صدق ناستی دن کنا کورونو کې کینې د خود سره سړو تاسو ته ګورو دین کارو جهاد ته ګورو ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا او مز مکوته په یو کس باندې منهم د دینه مات چې منشه بدن چری ولا تقوم مودرګ علی قبر په قبر دا انهم بشک دی چې دی کفرو بالله کفر کړي په الله او پیغمبر د الله وما توم لشو حالان کې او د فاسقان ما ته ان کې دوه مونږ د الله ولا تعجبك او تعجب کو نو ورته تعالی د مال نو نه اولاد دی انما يريد الله بشک غالي الله ايو عذبهم سزا ور کې دی له بها په دې مان سره په دنیا په دنیا کې و تزق ابوزين او هم سبزاهونه داغي وهم کافرون او بد انکار کوونکی وایزا انزلت کلا چې نازل شي یو سورته پای کې دا خبره ان امنو چې مان نوري بالله په الله وجاهدوا جهاد کوي مع رسول پیغمبر الله سره نو استاذنک اولو تولی نو اجازه غواړي ستانه خوندان د مالدارې منهم د دینه او هم وی دی اغنیا او مالدار رزو خوشاله شي به ايکونو چې شي مال خوال صرف کې ناسیدون کنا وتبع الله امر والد الله على قلوبهم دی پلونو فهم دی لا يعلمون دین پوي منافقان چر نه پوي